الیه رد علم الساعه دی الله ته واپس کړی شوی د علم د قیامت د قیامت علم الله ته واپس کړی شوی دی په مخلوقات کې هیڅ چا لوا پته نشي چې قیامت کله راځي وما تخرج من ثمرات او مروزی من ثمرات من یون من اکمامها او الله چې کله مال او دولت نو دعا یاد نه وا په غرور او تکبر کې قل ورته یا ارئتم خبر را کما تا ان کان من عند الله کچری دا قران دا الله به طرفنا ثم کفرتم به او بیا تاسو انکار کړل په دې باندې توای من اضل سوق د ډېر لوی گمراه ممن دا چانا هو فی شقاق بعید چې هغه د په مخالفت لري کې سنريهم الله يجرد کې بخيدي ته آیاتنا دلائل خپل توحید فل آفاق پاترا خدا علم کې وفي انفسهم او د دې په نفسونو کې ورېتا د خپل توحید نشانات خو ډېر د خپل بدن له سوچو کې سترګې لا غوګونو لا وفي انفسهم او د دې په نفسونو کې د الله د توحید نشانات دي وفي انفسهم د دای په دې نفسونو کې د دای په خپل توحید نشانات خو حتا يتبين لهم تر دې چې سرګند شي دیتا انه الحق چې دا قران او دا اسلام پرشتیا وي اولم یکفی ربک آیا نه کافی ستاره یعنی استاد حقانیت د پاره دا خبره کافی نه ده آیا نه کافی ستارب انه علی کل شین شهید چې دا الله پر یو شی باندې گواهه نو دغه الله استاد صداقت او حقانیت گواہی کوي الا خبر شی انهم یتمنا کافران فی مریت فشکی من لقاء ربهم د ملاقات د خپل ربنا کذالک یوحی الیکا دارنګ وحی کړی دتا تا کذالک یوحی الیک دارنګ وحی کړی دتا تا ویل الذین من قبلک او ها کسانو ته وحی کړی وا چې ستانه مخکیو یا خدا د الله د عظمت او د جلال د وجنا ان قریب دي چې اسمانونه د الله د عظمت او د جلال د وجنو چوي یا دمر فرشتي دي او دمر ذکر او عبادت کوي دمر ذکر او عبادت کوي چې ان قریب د ډېر عبادتونو د بوج د وجن اسمان چوي والملائکه فرشتي یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی په صفاتو د خپل رب سره او استغفرون لمن فی الارض بخنه غواړي دا غچا د پارا چې دی پزمک کې بخنه غواړي دا غچا د پارا چې پزمک کې دي نو باز ویلی مومنانو ته بخنه غواړي چې الله مومنانو ته بخنه وکي او دې کافر ته لږ مهلت ورکي ويستغفرون لمن في الارض بخنه غواړي دا فرشته د هغه چا لپاره چې دی په زمکه کې کافر لږ مهلت سوال کوي چې الله لږ مهلت ورکا ګره کته به وستا او مومنانو د ګناهونو لپاره بخنه غواړي غاسل لکل ویره لتنذر ام القرى دې پار چوره هغه مکی والا ومن حولها او سوق چې دې نګیر چا پیروي په تمام دنیا کې وتنذر يوم الجمع او خلق وره دا غیر دې جمع کې دون علا رب فی چې شک نشته وترات نه لاوي کې بل یوازې یا په هدایت ټول ګرځولې وي یا به ټول په ضلالت او گمراهۍ ګرځولې وي ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن وردن کوي الله چاله چې خوشي په خپل مهرباني کې والظالمون ظالمان چې ما لهم نشته دې لپاره نو علیم سوک دو سولان سویر نسوک امدادی ظالمانو به څوک دې سه امدادونی پر ورځ قیامت ام اتخذوا من دونه اولیاء بلکې نیولې دي دوی سوا د الله نه اولیاء مددګاران فالله هو الولی دغه الله رب العزت دې مددگار وهو یحیی الموتى دغه الله ژوند کوي مړي وهو على كل شيء قدير او دا الله پر یو شی باندې قدرت او طاقت علوي وما اختلفتم فيه من شيء او هغه چې اختلاف کړو تاسو پای کې من شيء مسسنا تاسو اختلاف راشي اختلاف دینی یا دنیوی فحکمه الى الله مفیصله د دې اسپار لشي د الله تعالی الله په قیامت کې دې فیصله کوي او هغه چې اختلاف کړو تاسو پای کې من شي نسسنا فحکمه الى الله نداغی فیصله الله تسوار لشي د الله د قیامت کې فیصله کوي ذالکم الله ربی دغه صفاتونه علی الله رب زما دی علیه توکلت پدغه الله باندې نازان سپارل وی ویلونی او دغه الله ته واپس کیږم رجوع ورته کوم فاطر السماوات والارض پیدا کون کې آسمانونو د زمکو نه جعل لكم غرزول دي تاسو لپاره پیدا کړی دي تاسو لپاره من انفسکم تاسو د جنسونو نه انه بكل شيء عليم دا الله پر یو شی باندې په هغه نو پدیم په هغه چې دا سره درجه د فراخې دو لایق دی او دا د تنګې دو لایق دی او د سره دا حال مناسب دی د سره دا شرع لكم شرعت معنا د بیان دی علامه ساوی وی شرع بیان شرع لکم بیان کړی دی الله تاسو لا ظاهر کړی دی الله تاسو لا شرع لکم ظاهر کړی دی الله تاسو ته من الدین د دین نام هغه دین وصابه نوحن چې وصیت کړو الله په دې دین باندې نوح علی السلام ته والذي اوحینا الیک او هغه دین چې موږ وحی کړو تا ته وما وسینا به ابراهیم او هغه دین چې موږ وصیت کړو پاغه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام ته او حضرت موسی دین نام هغه دین وصابه نوحا چې وصیت کړو الله په دې دین باندې نوح علیہ السلام ته والذي اوحینا الیک او هغه دین چې موږ وحی کړو تا ته وما وصینا به ابراهیم او هغه دین چې موږ وصیت کړو په هغه باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته او حضرت موسی او عیسی علیهم السلام ته ورته ویل و نقیم الدین دا چې قائم کوي دا دین دا دین دروي درست کوي ولا تتفرقوا فيه اختلاف مکوي فيه په دین کې ولا تتفرقوا الله غره کوي الیه د دې توحید د پاره الیه د دې دین د پاره من هغه چاله شاو چې خوښي شي ويهدي الیه من ينيب هدایت کوي د دې دین طرف ته چاله یونی چې هغه په وکی دی د دین سره انابتی او ځل کې رجوع دین ته د وجه د بغض او د کینې او د حسد نه په خپل منځ کې ولولا کلمه کچرنه حکم سبقت من ربک چروان دې تشور ساده رب دې طرفنا چې د هر چا لپاره الله یو نیټه مقرر کړی فلذالک دغه توحید لپاره فدعو نو خلق رو بلا دغه توحید طرف ته چې دا دین د انبیاء فدعو خلق رو بلا واستقم مضبوط درېږه کما امرتا لکه څنګه چې تعالی حکم کړی شوی ولا تتبع امروان غاهواهم ددی د خواہشات پسې الله ربنا وربکم الله رب زمون یو رب تاسو لنا اعمالنا موږ لپاره به بدلی زمون دا ملونو ولکم اعمالکم او تاسو لپاره به سزا تاسو عملونو لا حجت بیننا بینکم نشته دې سجګړه په منځ موږ تاسو کې الله یجمع بیننا الله بجمعال راولی پمن زمون کی ویلیه المسویر او دی اللہ تا واپس کی دلی لس جملے پر آیات کی ذکر شی پلس کلمات مشتمل لر آیات او هر یو د بلی نه جدا ده او د دې آیات د پاره مثل او نظیر په قران کې نشته سیوا د آیت الکرسی نه ورته کې لس جمله وي فلذالک فدو دا یو جمله وا واستقم کما مرتدا دیموا ولا تتبع اهواءهم دا درم جمله وا وقل آمنت دا سلورما وامرت لعادل بينكم دا پنجما الله ربنا وربكم دا شبغما لنا مالنا ولكما مالكم دا وما لا حجة بيننا وبينكم التما الله يجمع بيننا دا نهما وإليه المصير دا لسم جملة وا والذین کسان یحاجون فی الله چې جګړه کوي فی الله په بار د توحید د الله کې د الله د نبی سره او د الله د بندگانو سره من بعد ما پس داغنا استجیب له چې قبول والے کړي شوی دی له د دې دین لپاره یا له دی الله لرا حجتهم داحوتن نو جګړه د دوی باطل ده ان ربهم پنځ رب دوی وعليهم فديوان غضب عذاب دی ولهم عذاب شديد او دی لپاره وی عذاب سخ الله الذي الله غزاد ته انزل الكتاب بالحق چرالی غره د قران بالحق په حق سره د حق د اظهار د پاره والميزان والميزان يوم انا خدا والميزان او دا قران عدل او انصاف دی دا معنا علماء کړو انزل الكتاب بالحق را لګلې د قران د پاره د اظهار د حق ول میزان او دا قران عدل او انصاف دی وما يدريك لعل ساعت قريب او سشي پو کو تعالی را لعل ساعت قريب شاید چې قیامت نیوی وي یستعجل به الذين تلوار کوي په دې قیامت باندې آ کسان لا یمنون بها چې ایمان نراړي په دې باندې والذین کسانا منو چې مؤمنان دي مشفقون منها یریږي د دینا ويعلمون او پوهیږي انها الحق چې یقینا د قیامت حق دی الا خبردار ان الذين يكننها کسان یمارون فی الساعه چې جګړه کوي مخالفت کوي په بار د قیامت کې لفی ضلال بعید خامخادی په گمراهی لري کې ام لهم شرکاء آیا دی د دوی د پاره صداران شرعو لهم چې مقرر کړی دی دوی لپاره من الدین د دین ما هغه دین لم یعظم به الله چې اجازه نه کړې پاغه باندې الله چې هغه د شرک او د قیامت نه د انکار دین دی ولولا کلمۃ الفصل کچره نو هغه خبره د فیصله کچره نو هغه حکم د فیصله لقد یبینهم نو خامخا فی سلب کړی شو په دنیا کې پمند دوی کې وان الظالمین کنا ظالمان لهم عذاب الیم د دوی لپاره به عذاب درناک تر الظالمین وی به ظالمان مشفقین چې دی به یریږي مما راسن کسبو چې کما مالک لی وهوا او سزا د دغه عملونو واقع بهم واقع کی دن کی وی په دی باندې والذین ها کسان آمنو چې مؤمنان او عامل الصالحات عملونه کړی نیک فی روضات الجنات دای به په باغچو د جنتونو کې لهم نید پارما سو یشاؤن چې له خو خی عند ربهم پنځ رب دوی ذالک هو الفضل الكبیر او دا غرواله د لوی ذالک الذی دا هغه جنت یبشر الله عباده چې زیر ورکوي الله رب العزت عباده الذين بندگان خپلها کسان تامنو چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک قل ورته وای لا سلکم نغړم تاسو نه عليه پدې تبلیغ او په بیان قران اجرن سمزدوري الا الموده في القربى مگر غوانم تاسو نه محبت ساتل في القربى په خپل ولای کې دوجه د خپل ولای نه چې په من زما استاد سو کړه ومن یقترف حسنه هغه چا چې وکړه نیکی نزد له فیها نزیات بکم غلفیا پدې کې حسنن نیکی ان الله یقینا الله غفور بخون کې شکور او قدردان دې د خپل بندگانو د اعمالو بدل ورکون کې یا فیش اللہ کچر خوشید اللہ یختم علا قلبک مضبوط والے براولی استا پا دے زنبان نے رب دے مضبوط کی دائی پا دے بدر دے ویلو مبیا تعالی تکلیف نرسی ویمہ اللہ الباطلہ مٹاوی اللہ رب العزت باطل ویحق الحق او ثابتوی اللہ رب العزت حق بکلماتی ہی پاغخپلو بکلماته پاغخپلو کلمات سره چغیر علی په خپل پیغمبر باندې انه یقینا الله علیم بذات الصدور په هغه پرازینو پرازینو د سینو باندې وهو الذي الله غزاد دی يقبل التوبه چې قبل وی توبه ان بعده د خپل بندگانو نا او يعفو عن السيئات او معافي کوي د ګناهونو نا او يعلم ما تفعلون او پوهی پاس باندې چې تاسو یې کوي ويستجيب الذين آمنوا قبل الله دها کسانو چې مؤمنان دي او عملونه کوي نیک دې چې سغواړي الله قبل ور کوي ويزيدهم من فضله وزيات ور کوي الله دې ته خپل مهربانينا والکافرون کافران چې لهم عذاب شدید دی وپاره به عذاب سخت وهو الذي الله ذات ينزل الغيث چرالیږي باران من بعد ما قنتو پس دا نه چې خلق د باران د راورې دون نه امید وي وينشر رحمتا اور اقلا وی الله خپل مهرباني لرا وهو الولي دغ الله مددگار دی الحمید او دغ الله استایل شوی لایق تعریف نه ومن آیاته او د نشاناتو د توحید د الله نه خلق السماوات والارض پیدائش د اسمانونو د زمکو نه وما وصفیهما او ها چې خوار کړیږي په دې دواړو کې من دا ابا د هر قسم زند سرنا وهو دعا الله لا جمعهم فجم کولو د مخلوقات اذا یشاء کرے چې خوش قدیر نو قدرت لرونکې وما انتم نو تاسو بموجزین فی الارض کمزوری کون کی اللہ لرپز مکر کی وما لکم او نشتر تاسو لپار من دون اللہ سوا اللہ نمی ولی سوک مددگار ولا نسویر و نسوک امدادی ومن آیاته الجواری او د نشاناتو د توحید د الله نه کشتوی رواني فل بحر په دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو یشا کړه الله خوشي یسکی ریحان وبدری هوا فیذللن روا کې د نو بګری دی ولاړې علا زهره پشاد دریاب باندې ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات خامخا نشانات دی لکل صبار شکور د پارا د هر یو صبرناک شکور او شکر گزار بنده الله فما اوتیتم من شین اغا چه در کلی شوی تاوستا من شین دس سیزنونا فمتاع الحیات الدنیا ندا فیدد جن دنیا را وما عند الله واچ دا الله سره به خیر او غروی او ابقا او مشوی للذین دا کسان لپاره امنو چې غي مؤمنان دي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې توکل او باور وسه کوي ځان سپاري والذین او دا هغه کسان دي اذا اصابهم البغي کله چورسی دی تس ظلم هم ينتصرون د انتقام اخلي وجزاء سیئه او بدل داغا سیئه یعنی داغا تکلیف سیئه سزا ور کول مثلها پشان داغه فمن عفا چا چ معفو کا واصلها او صلح کا انما السبيل بیشک گناہ او لار د ملامت علی الذین پاکسان باندې لا یظلمون الناس چې ظلم کوي په خلکو ويبغون فی الارض او سرکشی کوي په ما کې بغیر الحق پنا جایز طریقې اولائک لهم عذاب الیم دا کسان دی لپاره د عذاب درناک ولمن خامها چا صبر چې صبر وکړو وغفرا او چاور سره زیاته کړو پاغه پردر आवाज چولا معافي وکا ان ذالک لمن عزم الامور یقینا دا خامخا د همت د کارونه نه ان ذالک لمن عزم الامور شیخ الهند رحمت الله علیه معنی کوي د عزم الامور ان ذالک یقینا دا لمن عزم الامور د ډېر لوی همت او د حوصله د کارونه نه ډېر لوی د همت او د حوصله کارو یا ان ذالک یقینا دا لمن عزم الامور خامخا دا مقصدی کارون نوی چې شرعا هغه مطلوب دی ومن یضل الله واسوک چله دی لاری کی فماله من ولی نبی دې پار سوک مددگار من دادی پس د گمراه کول د الله نا وتر الظالمین وینت ظالمان لما راو العذاب هر کله چوی دی عذاب یقولون وای دی هل الی مردن لا مرد له من الله نبی سوک بچ کون کے داغینا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا داغی عذاب با سوک دفکول نش مالکم نبی تاسو دا پارا من ملجین زید پناہ یوم ایدن پدا رزبانی ومالکم من نکیر او نبی تاسو دا پارا سے انکار یعنی چی تاسو دا گناہون انکارو کئی کله چوس کوم انسان ته مننا خپل طرف نه رحمت ان سم مهرباني مال دولت خوشحالي ورکو فرح بهانو به خوشاله شي پاغي وان تصم سیئتن کچرو رسی دیل س تکلیف بما د اغه اعمال د وجنه قدمت ایدیهم چړوان دی لګلی دی غل الله سن د دوی فان الانسان کفور یقینا انسان بنا شکرہ لار سمو په دی باندې هغه چاته چې زموږ خوشی د خپل بندګانو نه و انک لتهدی الی صراط مستقیم یقینا خامخا تخودنه کې طرف لار نه غتا صراط الله الذی لار د الله او الله له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دی الله په اختیار کې دی ها سجی پاسمانونو کې او ها سجی پرمکو کې الا الی الله تسویر الامور خبردار شي الله ته واپس کېدل کارونه دي الله کوي دې په معنا باندې والکتاب المبین الله وی گواد کتاب المبین چې واضح دی یا قسم دې په قران باندې المبین چې واضح کتاب دی واضح اونکه د حق دی ومدوا مثل الاولین او تیرشی دی په قران کې بار بار مثل الاولین مثال دلمنو ولا انسان تم کو چر تپوس کی دینا من خلق السماوات والارض سوګ دې چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه لا یقولن خامخوای بدوی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی دی لرا غالب او په بادشاہ الذي هغه الله جعل لكم من الارض چې ګرځولې تاسو د پارزم کم مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا پیدا کړی تاسو په دې کې لارې لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو لارو مې د خپل مقصدونو لپاره او د دین لپاره والذي نزل من السماء ماء و اذا بشر کل چیر ورکرش احد یود دیتا بما پاوسوانی وربل الرحمن مثلا چې بیانې د رحمان بادشاہ ته مثال کې چې لور دې شي زل وجهه نوذر بی مخمسودن تکتور وهو کظیم د ډکوی د حسینا او من ينشو فی الحلیتی اے هغه څوک چې لویول شي فی الحلیتی په کالو کې وهو فی الخصام غیر مبین او هغه په جګړه کې غیر مبین نشیخ کار کوله غیر حاضر وي یا وهو فی الخصام او هغه په جګړه کې غیر مبین زر به چولی کله شو شهادتهم گواهی دوی ستكتب شهادتهم یا زر به چولی کله شي گواهی دوی ويسالون او د دین باندې بارک پرز د قیامت ته پوسو کړی شي وقالو او وای لو شاء الرحمن کچر خوشو د رحمان ما عبدناهم موږ عبادت نه کړې د دوی ما لهم ذالک من علم وان علی اثارهم او موږ دا غي د قدمونو پس مقتدون رواني اقتدا کړی شو قال هر دور کې پیغمبر ورته ویلو قال یعنی ویلی هر یو د دغه ير ورکونکو نا یا قال ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولو جیتکم اگر کراتل نکلی تاسو ته به اهدا پډیر هدایت باندې مما وجدتم علیه آباکم د هغه نه چې مونږلی تاسو پاغه باندې آبا کوم پلاران خپل قالو ویلی دی مشرکانو ان بما ارسلتم به ان یقینا موږ بما د هغه دین نه دا کتاب نه ارسلتم به چې تاسو را لېږلی شي پاغه باندې کافرون انکار کوونکیو بیزار نه هغه چانه چې تاسو ورته عبادت کوئ الا الذي مگر هغه ذات فطرني چې پیدا کړم فإنه سيهدين ندغ الله بما په هدایت مضبوطی دا سین د استقبال لپاره نه بلکې د تاکید لپاره دی او د يهدين مان دا و ما به مضبوطی په هدایت باندې فإنه سيهدين دغه الله بما مضبوط کی په هدایت باندې بل متعت هاولای بلکې فائدہ ور کړې ما دي کسانو تا وا با هم د دې مشرانو تم ور کړې وا حتا جاءهم الحق تر دې چراغ دي ته حق چې دعوت د توحید دی او قران نه ورسول مبین او پیغمبر خکارا ولما جاءهم الحق هر کله چې راغی دوی ته حق قالوا هذا سحر نو وای دی چې دا جادو دی و انا به کافرون او یقینا موږ دې انکار کوونکیو وقالوا وای دی لولا نزل هذا القران اولی راون لګل شو دا قران لا رجل په یو سړي باندې من القريتين نو یې دوه کلونه چې مکاو طائف د عظیم یعنی په لوی سړي باندې چې په مال او جاه او اقتدار کې لوی وي اهم یقسمون آیا دی تقسیموی رحمت ربک مهربانی درفستا نحن قسمنا من تقسیم کړی را بینهم په من دی کې معیشتهم اغا اسباب د ژوند دوی چا چې مخواړو نو در کتاب رحمان بادشاہ نه قران نه مخواړو نقیز له شیطانن نو مقرر کو مونږ د پاره یو شیطان او دا شیطان کله د پیرانو نه نو کله د انسانانو نه فهو له قرین نو دا شیطان د پاره مرګري هاي افسوس بيني وبينك چې په منځ ما او په منځ تا کې بود المشرقين لرواله د مشرق او د مغرب فبئس القرين ډېر ناکار عمل ګروي ته تا خو ترغه پرې مخم چې سوري جهنم ترونه رسولم یو لوی شرافت د تا د پاره ول قوم کو استاد قوم نه پاره وسوف تسالون او زره چې تاسو نه وته کو سکړې شي چې په قران مو عمل کړو کنه د دې نعمت شکر مو ادا کړو کنه واسال تپوسو کمن دا چانا ارسلنا چې موږ ورته را لېږو من قبل کتا نه مخکې من رسولنا د خپل پیغمبرانو نه دا غومتونه تپوسو کا دعا غواړه زموږ لپاره د خپل ربنا بما عهد انك فسبب دا چې وعده کړی د تاسو را اننا لمهتدون یقینا من خام خالار من دن کیو فلما کشفنا عنهم العذاب هر کله چې موږ کړو موږ دین عذاب په سبب د دعا د موسی علی السلام را هم ينکسون نو ناسا پی دیو ماتون کی واده ماتکا ونادا فرعون او آس کړو فرعون فی قومه په خپل قوم کې تقریر ولکړو قال ویلی فرعون یا قوم ازما قوم الیس لی ملک مصر آیا نه د په مال پر بار شي مصر دا تخت تاج لخر وچاري وهذه الانهار تجري من تحتي نو ګرځولي دي مونږ دي سلفا مخکې تیر شوي ومثلا للآخرین او مثال عجیب د رستنو لپاره ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان کړی شي د زید حضرت مریم بی بی مثلا مثال اذا قومک الناسا بی قوم ستا منه د دې بیان نو جنا یسدون خندا کوي خندا کوي چوي وقالو وای دی آلهتنا خیرن آیا زمونږه دا مددګاران غرنی ام هو یا کدا عیسی علی السلام ما ضربوه لك نه بیان دی خبر الله تعالی الا جدلا مگر د پاره د جګړې بل هم قوم خصمون بلکې دا مشرکان یو قوم د جګړمار ان هو عیسی علی السلام الا عبد ان هو ندی دغه عیسی علی السلام مگر بند د الله دی انعمنا علیه انعام کړه د موږ پاغبانی وجعلنا غرزول موږ د مثل لبنی اسرائیل مثال عجیب د پاره د بنی اسرائیلو ولو نشاو کله موږ خو شوی لجعلنا منکم ملائکتن نخامخا غرزول به موږ منکم منکم مانو بدلکم انه یقینا دا شیطان لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن سرګن ولما جاء عیسی هر کله چراغ له عیسی علی السلام بالبينات په سرګند معجزاتو قال ویلی قد جئتکم بالحکمت بیشک رات من نکلی تاسو له بالحکمت په پیغمبر سره په نبوت سره ولی بین لکم او دې لپاره چې بیان کوم تاسو له بعض الذی د بعض هغه تختلفون فی چې تاسو اختلاف کوي پاره کې فتقوا الله د الله نور او واتیون زما تابعداریو کوي ان الله ربي وربكم یقینا الله دا الله رب زما د ورستا سو فعبدو یوازې دې الله عبادت او بندګي کوي هاذا صراط مستقيم دا الله رنيغا فاختلف الاحزاب مختلف شی هغه ډلې من بینهم پمن خپل کې چا ویلو دا الله نبی دا حق ډلو نو چا په تهمتونه لګولو نو چا ودا الہ معبود دې فویل هلاکت او تباہی دی للذین دا کسان د پار ظلمو چې ظالمان ني من عذاب یوم الیم دا عذاب دا ورځ درناکنا هل ينظرون انتظار نکوي دي الا ساعت مگر د قیامت ان تاتيهم بغتتن وانتم او تاسو فیها خالدون پدې کې به مشي الله موږ هم دې نو ورځي وتلک الجنه التي دا جنت هغه ورستموها چې په میراث درکړې شوی دی تاسو لا بما کنتم تعملون پس سبب دا چې دوی تاسو چې تاسو ما عمل کولو لکم تاسو لپاره فیا پرې کې فاکهتن کثیرتن میوی وی ډېرې منها تاکلون دغه میونه متا سخرئ دادنی چې یقینا ناور من سرهم پټ خبرې دی و نجواهم جرګې دی بلا ولنا ورسولنا زم فرشتي لديهم ندوی سره دی یكتبون ندی عملون لکی قل وان کان للرحمن ولد کچرو درحمان بادشاہ لپاره اولاد فانا اول العابدین نزبو اول عبادت کوونکو نه دغه ولد لپاره نورم ګڼ توجیهات یا په کیسه نه معنا سبحان رب السماوات والارض پاک دے اللہ پاکی دا اللہ لرا چی پالن کے دا اسمان نو دزم کو دے رب العرش پالن کے دا عرش دے مالک دا عرش دے اما دا سن یسفون چی دا مشرکان کم صفتنا بیانی فذرهم پرید دی یحودو یحودو چې دوی په دې خپل گمراهۍ او جهل کې وردن کیږي ويلعبو او لوبي کوي په خپل دنیا کې حتا یلاقو تر دې چې مخامخ شي د یومهم الذی درز دوی هغه سره یعدون چې دوی سره وعده کیږي وهو الذی فی السماء الہن او دغه الله پاسمانونو کې مددگار دی او فل ارض الہ او پزمکه کې معبود او مددگار دی او هو الحکیم العلیم او دا الله حکمت والا دی او په هره وتبارک الذی برکت والا دی ذات له ملک السماوات چې دغه پار بار شهید اسمانونو دا او الارض او دزمکه دا وما بینهما واش په من دی کی وعنده علم الساعه او د الله سره علم د قیامت دی ویلیه ترجعون او دی الله تبتا سو واپس کړی شي ولا يملك الذين مالکان لها کسان يدعون شراب اليد من دونه لا ورد الله نا شفاعت و شفارس الا من شهد بالحق مگر هغه چا چې گواہی کړی بالحق د توحید د توحید گواہی کړی وهم يعلمون او دوی پیجنی غلرا پوهیږي په باندې چې د توحید پاکی دی راغله وقیله دا الله پوی په دې خبره د پیغمبر باندې التوی و انه علم الساعه وعنده علم قیله ای باندې اتفو وقیله او پوهیږي دا پیغمبر په دې خب او پوهیږي دا الله په خبره د پیغمبر باندې وقیله او د دې الله سره علم د دې خبرې د پیغمبر دی چې پیغمبر ویا رب ای زما ربا ان هؤلاء قوم حامیم الله پویږي په معنا او په مقصد باندې والکتاب المبین قسم دی په قران واضح باندې چې حق واضح وي مبین یا لازمی راځي دا معنا کوي واضح او کله مبین متعدد راځي بیا په معنا د موضح راځي والکتاب المبین قسم دی زما په قران باندې چې واضح کتاب دی د هر یو کار حکیم حکیم په معنا د محکم چې مضبوطی پاره کې بیا تبدل او تغیر ناراضي امر من علمنا امر مفعول مطلق یعنی حکم کړه موږ حکم من علمنا د خپل طرفنا امر نامر حکم کړه موږ حکم د خپل طرفنا ان كنا مرسلين کم دې کې وی الله وی دی لر نصیحت وقد جاءهم رسول مبین بشکر اغلو دی ته پیغمبر بیان کوونکې ثم تولوا عنه بیا اوریدلی دی پیغمبرنا وقالو دی ویل معلم مجنون تعلیم ورکړه شه دې مجنون دی لونی ان کاشف العذاب قليلا یقینا من لري کوم کی عذاب لرلهم ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ له دالوجه د قحط نو دا وطن د بد شکل کبرا نه مراد د بدر پر غرانی ویلی یوم نبتش البد شکل کبرا فکم رچ نیول بو کو من ویلی انا منتقمون یقینا من انتقام غستون کی واتیناهم ورکړی مو دې ته من الآیات د نشاناتنا ما هغه فيه بلاء مبین چې پاره کې امتحان ښکارو پاره کې احسان سرګند بلا په دې باندې راضي کنا واتینا عمر کړی مو دې ته من الآیات د آیاتنا ما هغه فيه بلاء مبین چې پاره کې احسان ښکارا انعام ښکارا احسان ښکارا لکه تانبه چې خټ کېږي نو داسې د خېټو کې دا یعنې خټ کېږي او جوش کوي که غلو الحمیم په شان د جوش والو د ګرمي دي خذوه الله بوي نسي حکم دی چې دا مجرمان رونی سي خذوه روي نسي فاعتلوه فاعتلوه په دکو دکو جهنم ته بوځي لیجزی قوم اندر پارا چه بدلور کی او قوم تا بما کانو اکسیون پا سبب داغی چه دی کم ملک ان کی مومنان صبر کی دی لر صبر بدلور کی کافر غلط عقیدہ ساتھ یو تلاغی سزا اور کی من عمل صالح نا چا چې عمل کړی دی نیک پل نفسی نو فیدې د ځان لپاره دا ومن صاف علیها او چا چې ناکار عمل کړی نو ګور یو پدی ثم الى ربکم ترجعون او بیا وخت وخت تاسو واپس کړئ شئ ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب بیشک ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب والحکمه دا حکم خدا په معنا د سره د حکومت ته حکومت نو ورکړو تفسیر جواهر القرآن کې د حکم نه مراد حکومت ته او علامہ سعید د حکم نه مراد دی چې الفصل بین الخصوم هغه فیصله دا هغه وسو طاقت او علم ورکول په منځ جګړمارو کې دا د لیدو کتاب د خلکو لپاره دا د عقل مندۍ کتاب د خلکو لپاره وهدن هدایت ته او رحمت او رحمت ته لقوم یوقنون د هغه قوم لپاره چې غوي یقین ساتي اما سب الذين اشتروا السيئات آیا ګمان کوي هغه کسان اشتروا السيئات بد دې هغه چې دوی کوم فیصله کوي وخلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او ځمکه د حق د پاره اظهار د حق ولتجزا كل نفس دې د پاره چې بدل ورکړي شي هر نفس ته بما پاغ عمل کسبت چې کوم عمل کړي وهم لا یمن نبی سر وجن کړي شي افرائیت من اتخذ الہو آیا لدلو تا غسوک چی نیولو دے الہ معبود خپل هواخو خپل طبیعت خپل طبیعت میں خدای جوڑ کرے چاور تا سوئی بس اگر پس روان دے میرا شکل لدا سے کنو میرا دا سے دے کم اخلاق دا سے کنو دا سے دے کم یرا دا سے ہوکا ناغم و خادی خپل زندگی معاملات دے طبیعت تابع کری ندی مگر د ګمان او د خیال په سر روان دي و اذا تطلع عليهم آیاتنا کله چې لسته شي بدی آیاتنا زمونږه بینات سرغن سرغن ما کان حجتهم نو نو دلیل لري کافر الله قالو مگر دا شوای او تو بیا غاینا راولئ زموږ مشران او پلاران ان کنتم صادقین کتا سرشتنی الله قادر دې چر ژوندۍ کی الله نه ته مقرر کړی کنه چې د قیامت پر ورځ مردگان را ژوندۍ کوم قل الله ورتوا چلا یحییکم وترا کل امت جاسیا گور بتا هر امت جاسیا چې نسکور وای ناس به په زنګونو باندې زنګونو باندې نسکور ناسو د غند وجنا کل امت هر امت تدعا الى کتابها راغلل بشیخ بل امن نامی تا ورته ویل شي الیوم الذی تجزون بدل ورکول شي ما کنتم تعملون چې وایي چې تاسو به عمل کولو هاذا کتابنا دا من نام زمیندا ينفق علیکم گواهی بکی پتاسو بالحق تحق سرا ګمان نکو مگر موږ ګمان متاسو نه هي کتابونو کې ویلي چې استثناء د شین من نفسه دا باطل دی ان نظن الا یمن نو باز علماء ویلي دا ځنه اول په معنا د عقیده دی او دا ځنه ثاني په معنا د خپل معنی دی ما ان نظن من عقیده مساتو الا یمن مگر خیال وقیل اليوم ننساکم اوویل شی چنن منه راو تاسو کما نسیتم لکه څنګه چې ورکړو تاسو له قائمکم ملاقات درز تاسو هاذا چلالا نن موږ داسې هیرو پریزونو لکه تاسو د ورځې ملاقات هیر کړو وما واکم النار زید پات کې دوستا سور دې وما لکم من ناصرین